دو درشم صورت ده په ترتیب عثماني کې اسمان نه چراغله پنځاو یایم ده مخکې رد د شرک شونو دلته مبدا د شرک بیانې چې نفي د شفاعت قهریه ده په الله څوک زور ورنشته حال تکي صداقت د قران او په ول کې دلته صداقت د قران نه دلته هم صداقت د قران نه په ول کې خلاصه د دې مبارک سورۃ دو بابونه دي اول باب تر اتلسم آیات پورې اول ترغیب د قران ته بیا زجر د منکرینو ته درېمه خبره بیا درې عقلي دلیلونه دي څلورمه خبره بیا زجر په انکار د آخرت باندې بیا تخفیف اخروی هغه چې دې دوانو ترمنځ دې پشپګ ورځو کې ثم استوى على العرش بیا الله استوا وکړه عرش ته څنګه چې دغه د شان سره سي خای مالکم نشته تاسو د پاره من دونه ما سوا د اجازه د الله نه څوک ولي یعنی د هر کار تدبیر الله د کم ځای نه کوي وای اورا د اسمان نه کوي نو معلومه ده چې هر شي تقدیر د کم ده دا د اسمان نه دی رزق دی د اسمان نه صحت دی د اسمان نه کله دنیا نه رزق غواړي په غلط فکر کې لاړې د اسمان نه مقرر ده له دنیا اخر سفر ده هر شی د بارانه ده د دلته ګوري د کته ګوري د خدای والي چې دا مقدار د هغه زر کلونه هغه چې تاسو شمیرئ امر کې موږ ویلو چې د قیامت ورځ هوایا زر کاله ورازي یو حدیث کې راځي چې د په مسلمان باندې بسونه زر تیر شي ها ليكون عليه اخف من صلاه مكتوبه يصليها في الدنيا سلور رکعات ته فرض مز کې دا غنه با ان پن کې الکه څه چلو شو قیامت حساب کتاب ختم یا الله مون سره دا سی وکا یا الله مون سره دا سی وکا او څوک با آه ها ها ها 1000 کلونا او څوک با په دې عذاب کې 100 زره کلونا فزو زره کاله به پکې او مسلمان مسلمان مسلمان سونا ان پن سونا ان پن دې مطلب د دې آیات دا د خزان په پویوي یو آیات یو معنی باندې تاسو ځان پویا کنه دې معنی یو تدبیر الامر تدبیر کوي الله د کار من السماء د اسماننا من السماء د اسماننا ال الارض زمکتا یعنی دی خو ګورا هر جبرئیل علیہ السلام د اسمان نه چې دنیا ته راشي او دنیا نه بر اسمان ته راشي یو طرف نه سو کالو مسافت درو روای او د دوه طرفو نه سو شو 1000 کال شو هر جبرئیل علیہ السلام په یو ساعت کې براتله کتر غلې او چې مونږه حساب ته واچي نو څو کلونه شو 1000 کال 1000 کال اغه الله احسن کل شین خلقه چې محکم کړ دې هر یو سیز لره دغه پیدائش وبدا خلق الانسان من طین او شروع کړ دې ابتدا د انسان د خټینا آدم علیہ السلام الله د خټینا پیدا کړ ثم جعل نسله دی وګرځاو نسل ددا قل يتوفاكم توای وفات کوي بتا سولرا ملک الموت الذي ملک الموت هغه چې مقرر کړی شوی دی پتا سبانه ثم الى ربكم بیا وتا سو پر رب ته ترجعون بیا واستا سو پر الله ته واپس کې دی شي تخفیف اخروی وسمعنا او اوردل منغا الله په خپل سترګو هم د جهنم نظارې ولې دي او مخه ته جهنم دې دغه شیدل دغه کې هغه زګيري دغه کې هغه چغې سوري شیدل دی ودا سی وای ربنا ابصرنا ملاقات د ورځ استاسو چې دا ده یقینا موږ پریدو تاسو لپاره په عذاب کې وسکه عذاب د همیشوالي او صاحب دا چې تاسو عمل کاو بشارت او صفات د موږ یقینا ایمان راوړي زمون پیا تونو کسان کله چې دیو ته فن ور کولې شي په دی باندې پریوزي شي د کونکي وسبحوا بحمد ربهم تسبیح وای سرا دستاینه د پر ربنا په یرا او په تم باندې لاسونه یې نیول دي دا د الله والو صفت ده لاسونه یې نیول دي الله تا حال تا ورته ګناهونه یاد شي دادې کړي دادې کړي دادې کړي ستا په سر فریاد لاړ سمز چاته بل کم درد دی چاته ملېږي یدون ربهم خوفا وطمعا کله سیزن دی کله سیزن دی طلبه کرام دا سه سوکه چې ځان زما دا سه سوکه چې تاسو هم بختور شئ تاسو خاندان هم بختور شئ او دنیا والام تاسو په دعا باندې شیر او شکر شي الله دې کی تاسو یو درخواست دی لګ مخ کې پاسي ماسختن لګ مخ کې ود کېږي ان پن کې ود کېږي زموږ کور کې یو خبره کومه د الله لپاره د لسریمو بجو نه رستو څوک چې ګرځیدنو دا بلوي ظلم کوي دا به د خدای امغار کې او د خدای د قران دشمن به می کما زنانا ماشاءالله دا خوستړي ستومانه شي څوک تهجدونه کوي څوک الله ته جړه کړن چا کوي نو خبره ده چې د الله د پاره به هغه خبره اترې شور شرغب هم په دې ځای کې هم التا پکار دا چې ان پر کې ضرور ده شي چرواند د خپل ټیم نه لګ مخ کې پاسه دو رکاتا څلور رکاتا زیاته کم وسنه رسی چونکه ستړی یې ستوماره په قران باندې ان شاء الله الله تاسو یې او په دې وخت کې چې تستړې دی او بستر وکړي دا دا خوب زی راځي د ځواني خوب دی ستړې می بدن دې چور چور دی او دردونه کوي بس په دې وخت کې خپل الله ته یو جدا ځای ته لاړ شه او الله ته سم وجاړه چې ستاده جړه د الله د قهر او د غضب هغه سپېړه واپس کی او د الله د قهر او د غضب کما دریاب چې جوشونه وای چې پاغه باندې ستاره دې اوخ کو دا سیلاب ورشي هغه است مړ کی الله دې دا سکی کوي به کنه ان شاء الله العزیز درخواست ده ده ډېر خوره موقع ده بیا بدارا نشي تمتامن شمیم عرار نجدن د عرار بوټي خوشبو په موږ را نشي زما رمضان دی او کله د قران موقع ده پته نه لګي بیا د سیب کیږي نه د سیب کیږي ټول ورسته د قران قران ته ګوري کله چې بره ګوري نو د جمعه چت کاری کته ګوري نو قران ښکاری مخامخ ګوري نو ستا استاد ښکاری فی ظلال القرآن د قرآن په سوري کې ستا ژوند دی تیر چا پیرا ملائک دستانا او ته د الله پر رحمت کې پټ یې او سکینه پتا باندې راوريږي او د شپې په تنهایی کې پاسېدل نو لګ الله ته چې غو وکړه ولې دا خسته قیمتي وخت د سزا کې ما پر خويندو ته هم درخواست دا دی زما پر ورونو ته هم درخواست دا سه وجاړی الله ته عام مسلمانان چې څوک زموږ आवाज اوري بس دا د جړاو د کلنچا یو ټیم دی تتجافا جنوبهم عن المزاج لری بای د دیو ډډې د بسترونه یبیت یجافا جنبه عن فراشه اذا استقلت بالمشرکین المزاجع او چې د شپې زمونږ د محبوب عالم ډډه مبارکه د بسترې نه جدای کله چې په مشرکین باندې دا وې ډډه درنې شي په مسلمان باندې ور ډډه درنې نه چې دا اوچتیږي او را پریوزي نه نه دی بچس چابک وای قربان شم اوس به دعا کو چس چابک ماشاء الله زر زر او دس کړي بیا مونږ کړي ډېر په اطمینان بیا ډېر په خوشو باندې رکوع کړي سجده کړي پر رکوع کې دعاګانې په سجده کې دعاګانې مسنون دعاګانې پای کې کله کله جړل اور اور دغه نه رستو مانځنه فارغ شوه د خپل چاچې د خپل رب ته ونه سره لګي فلا تعلم نفس ما اخفي له عرب د روزه نه ډیره فائدہ واغستا ډیره نن په مسجد نبوي کې مخ کې کال ما ټری یا 70000 کسان په مسجد نبوي کې په اعتکاف کې راستي دا خو هم څه جړه کوي الله تعالی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم یا الله نه چې په دې دا شوګری وکما ورځ مې د سې چور چوري الله شپې په شوګرو کې تیرا کم ما ته بس مې لاويږي الله یې لګي ورځي دي لګي ورځي نشان مرد مومن باتو گویم چون مرگ آیت تبسم بر لبی اوس مړه لګي خبرې دي ان شاء الله چې ځن کدن دې شروع شو بس استا تو کا تکاوت ختم شو محبوب عالم صلی الله علیه وسلم ته چې فاطمه ویلو ویوا کربا وی زما د باجان غمونو او دردونو نبی علیہ السلام دا خیسته سترګې راواړه ولې ورته فاطمه لا کرب علی ابي کې بعد هاذا اليوم فاطمه د نن ورځې نورست ستا په باجان غمونه ختم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم الله استستر کې بځه یخې کم په حورانو باندې سترګې یخې کم په غلمانو باندې سترګې یخې کم د جنت په چمنونو باندې سترګې یخې کم نن شوګيري وکا نن شوګيري وکا نن د شوګيرو خوندواله جزاء بما كانوا يعملون دا بدله دا په صاحب دا چې دی عمل کړي تقابل افمن کان مؤمنن هغه څوک چې مؤمن پیغمبر خدا ورته سویل اسبرو آل یاسر و د یاسر آل لک صبر وکي لک صبر وکي فین موعدکم الجنه ولا خپای اما الذين امنوا اس فرق الله په بدل کې ده هر کسان چې ایمان والدي عمل صالح کړي نیک عملونه کړي فلهم جنات المأوا دیو د پاره جنت د اوسېدو ده مل مستیا به په سب دا چې دی عمل کړي او آ کسان چې فسقو فسق کړي زیاد استوګ نه د دی اور ده هر کله چې دی اراده وي کې چې وځي من هاد دی اورنا واپس بکړې شي پغه بکې وقيل لهم او ویل شي دیوتا وسکه عذاب دور هغه دی خوا د عذاب اکبرنا چې بیا به د قبر عذاب بیا به د میدان محشر عذاب د دنیا عذاب به وسکامه یا الله د دنیا عذاب چاله ولې ورکه لعلهم يرجعون الله دې د پاره چې واپس شما ته پتوبا نن دنیا کې پتا سخت را ولم نن دنیا کې پتا تبر ولم نن دنیا کې ستا بچي بیمار وم نن دنیا کې پتا باندې قرضونه راولم الله دا ستا سره مې څه دښمنی نه بلکې زم چې زما دا باغی مسلمان باغی بندا ما ته واپس شي لعلهم يرجعون الله کې رحمت باندې مې جوړه اخوا د عذاب اکبرنا بیا ورلا الله لوی سزا په قیامت کې ور کوي فلعلهم يرجعون فمانا ده لعل فمانا ده حتا ده حتا يرجعون تر دې چې واپس شي الله تا ومن ازلم مما دینا مراد عذاب قبر ده مدارک وګورئ دار امام مجاهد ابو عبیدہ هغه مراد ته عذاب قبر ده وګوره ابن کثیر 462 صفحه او دریم جل کې علامه لوسی هم دا سی ویلي څوک د ډېر غټ ظالم دا غچانا چې فن ور کولې شدت آیاتونو د پر رب بیا د راز کې د الله د آیاتونو نه یهدون بامرنا چې بیان کاو د حکم زمونږه يهدون به امرنا سمانه وکوي وایا چې بیان کاو به امرنا په حکم زمون لما صبرو هر کله چې دیو صبر وکړه هر کله چې دیو صبر کړي وکانو بی آیاتنا یوقنون و دیو زمان پیاتونو یقین کونی کی یقین استا رب فیصلو کی دا دیو ترمینزا پرز دا قیامت پاغا سکی چو دیو پدی کی اختلاف کونی کی اولم یهد لهم ایا منگ ندا کار کڑی دیو تا دا خبران چې سونه هلا کړیو موږ مخکې د دیونه د پیړونه چې خوري دا غینا چار پیان د دیو نفسونه د دیو افلا یبصرون دیو ول نه نه د الله د قدرت دلایل زجر او اے دیو چې کله وای دا فیصله کای تاسو رښتینه تو اورز د فیصله نه فرمدان رسې کافرانو ته ایمان راوړل د دیو دا مطلب نه چې ایمان بنا پر نه رسې ایمان فرض دی کې سره رسې خمانه څنګه شو ایمانهم ایمان راوړل به ورته نه فنر سي چې په قصاد کې ایمان راوړي نو هغه سات کې ایمان راوړو هیڅ فائدہ نه کوي ولا هم ينظرون نو دیو ته مهلت ورکول شي فارزانهم نه راز کړه دیونه انتظار کوا یقینا دیو انتظار کوونکې دي بسم الله الرحمن الرحیم